دغه لیک زموږ اورېدونکي زلمي رالېږلی دی او پوښتنه کوي وایي د شرک او کفر څه توپیر دی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضراتو شرک او کفر یو د بل عام او خاص بلل کېږي دا معنا چې دغه شرک اخص مطلقا بولي او کفر اعم مطلقا بولي داسې مثال لري لکه انسان او نفس ژوندی شي نو که انسان و هغه ژوندی دی ژوندی به وي انسان به نه وي لکه دا نور حیوانات بودګان مثلا دغه رنګه کم سړی چې مشرک وي هغه حتما کافر دی کافر به وي مشرک به نه وي دا مشرک لفظ دا په قانون د عربیت دا څخه څخه د واحد مذکر اسم فاعل د باب د افعال بولي اکرم یکرم اکراما فهو مکرم دلته هم اشرک یشرک اشراکا فهو مشرک نو مشرک د دې معنا دا ده چې یو سړی بنده عاقل و بالغ خدای پاک مني اما سره د منلو د خدای پاک دی د بت عبادت کوي د لات منات عزا او هبل عبادت کی یا د اور بندگی کی یا مثلا د لمر او د قمر عبادت کی یا نور ستارگان کواکب د غوالی عبادت کی مثلا خو پر هر تقدیر هغه عبادت د غیر الله کی او سړی کوي او دغه ته مشرک وایي نو خدای پاک منی سربیر پر هغه باندې خدای واحد لا شرک نه بولی شرک ورلره ثابتي دا نو لکه دا ګاو پرست هندو دغه د هندوستان دغه کافران هندوان دا مشرکان بلل کیږي چې خدای پاک هم چې پښتنه کې نیوکې مني لیکن هلته د بت عبادت هم کوي او کافر دا معنا ده چې منکر عن الحق چې حق نه مني اوس نو دغه دهریه کافران هغه مسکالي کفار یا زموږ ستاسې د وطن هغه خرچي و پرچي کفار دا کافران دي اما مشرکان نه بلل کېږي ولې خدای عقیده و خدای ته نه لري دهري کافر دا معنا ده چې وایي دا مځکه او اسمان دې لره خالق او مالک نشته العیاذ بالله نباتات دي ګیاهان دي شنه کېږي او خود په خوده په مني کې ژر چې وچ شي بیا محوه کېږي د انسانان دغه په خپله دغه سره نعوذ بالله نعوذ بالله نو د دهري کافرانو د دې مسکاژي کافرانو همدا عقیده ده چې خدای ګر سره نشته وایي خدای پاک نه مني العیاذ بالله نو چې یو څوک خدای نه مني هغه د خدای کتاب کله منلی شي یا د خدای رسول کله منلی شي یا آخرت دوزخ و جنت هغه کله مني نه مني نو د هري کافر دی مشرک نه دی او پاتې شو اندګۍ لالا بیربل د امثال دا هم مشرک دی او هم کافر بل کېږي نو مشرک اخص مطلقا او کافر عام مطلقا هر مشرک کافر دی کافر وی اما مشرک نه وی خدای ته شریک نه نشي ولی ور سره خدای دی ولی العیاذ بالله او جهنمی دواړه د ابد د پاره په دوزخ کې د کافر دی که مشرک د ابد د پاره دوزخیان دي العیاذ بالله نعوذ بالله من جميع انواع الكفر والسلام